وان ربک لهو العزیز الرحیم او یقینا استعرب خامخا زور ور دی یعنی په دشمنانو باندې خاص رحم کوونکې دی په دوستانو باندې دشمنان به هلاک کی او په دوستانو باندې برحم کی بچ ویږي د عذاب نه یقینا مونږه هر یو را لګلې شوی یو د طرف د رب العالمین نه د رب د مخلوقات نه نظم پیغمبر مقام پیغمبر دی په دې خبر الله شه تاسو ورته وای ان ارسل معنا چرا پرېګ دا زمون سرا بنی اسرائیل بنی اسرائیل قال او وی فرعون علم نربک ان موسی علی السلام هر اسلام لاړ ورته وی خبره وکا نو فرعون ورته وی قال او وی فرعون علم نربک فینا ایا مونږه پالن نه د درکړې تا ته کور زمون کی علم نربک ایا پالن نه دستا مونږ پکور پینا زمون پکور کی ته ما ساتلې کنه ولیدن وړو کې وی ماشوم می ساتلې دیرش کال دو د تران په کور کې پاتې شو ولا بستفینا من عمرک سنین او سیدل کړي دي تاسو مون سره د عمر ستان ډیر کلونه ډیر کلونه د مون سره تیر کړي دي وفعلت او کړه دیتا فعلت کلتی بعض خلک معنی کوي زومه د گمراهانو دا بالکل غلطه خبره ده موسی علی السلام گمراه نو او معنی دا ده یا دا معنی کوي نا خبرو نو ما چې ما خو قتل اراده نو کړې خلاصې مې کولا قتل چې سورته قصص کې براشي وانا من الضالين او هم زود نا خبرونا یومانا یم وانا من الضالين او زوم دغه وخت تان غایب چې خدمتونه د اغستی دي د بنی اسرائیلونه بنی اسرائیل زما قوم دی زما قوم غټلې دی او تا خړلې دی نو کله غوندې زو د ساتل نو دي کې څه ته احسان کې په ما باندې چې زما بنی اسرائیل قوم او خدمتونه د اغستی د غلامان کړی دی هغه د بنی اسرائیل قال او فرعون فرعون وما رب العالمین سوق دے رب العالمین د مخلوقات او رب سوق دے قال او موسی علیہ السلام رب السماوات والارض رب دې د اسمانونو د زمکه نه اختیارمن دې د اسمانونو او د زمکه وما بینهما او د منځ دې دواړو کې چې سدي ان کنتم موقنین تاسو یقین کوونکی یئ قال او موسی علیہ السلام رب المشرق اختیار مند دے مشرق رب دے مشرق والمغرب او دے مغرب نور خاتو د نور پیوتا وما بینهما او د منځ دی دواړو چې دی دا غیم رب دے ان کنتم تاقلون کچری تاسو عقل لرئ مثلا دغه یو مسله په موسی علی السلام د رب مسله ثابتې د باطل پر سم دا نه خد کله یو مسله کې کله بل کوي چې مناظره می په یو مسله به کله به یو مسله راخلی کله بل الکه په دې شته مسله سره تور سو کړ موسی علی السلام سره د فرعون د رب باره کې خبرو شو فرعون یو خاط بل خوا تختی موسی زم د رب خبره کوي چې رب د مشرق دی رب د مغرب دی او د دې دوه ترمن چې کتا سو خلل نو فرعون خبره ختم شوه د پار د وخت مقرر د ورځې معلوم چې معلوم ورځ وا هغه د خوشحالي داغه د خلکو نه د اختر ورځ په شان ته خوشحالي وا دی راغ ورسېدل نشرا ورسېدل وقيل للناس او ویل شو خلکو ته هل انتم مجتمعون ایا تاسو جمع کې دن کې یی لکه الوان ولې چې بوډا خله کې کې دم نه سخله ته یو څو خړپ مری نه تیریږي ان دغه چې موسی چې لرګي وغردولا او ټول ماران رسېو ک لرګیو ټول یو خړپ کړل او یا دا معنا کوي چې کله لرګي موسی وغردو نار چا لرګي چې غوځه لرګي په شکل شو مات د رسې په شکل شو د فالقی السحرتو ساجدین پس وګر زولی شول جادوګر سجده کوونکی سجده او کا فورن ته سجده پریوت قالو ویل دوی آمنا ایمان راوړې دې مونږه به رب العالمین پر رب د مخلوقات باندې رب موسی و هارون چې رب د موسی علی السلام او د هارون علی السلام دی د ګناهونو زمونږه ان كنا اول المؤمنين د دی وجی نا چې مونږ اول مؤمنان یو عموما الله پاک واوحینا الی موسی او وحی وکړه مونږ موسی علی السلام ته ان اسری چې د بوزتو د شپې ان اسری د شپې تلو ته وای مونږ موسی علی السلام ته ویل ان اسری بعبادی دې شپې بو زبندگان زما بن اسرائیل انکم یقینا تاسو متبعون نه تاسو پسې بدر تل کی دی شي تاسو پسې بر دشمن پیراونان برازي او را نږدې کړل مونږه ثم الاخرین التا نور کسان فرعونان یې وردن کو بوتا او بن اسرائیل مو بونه بار کا وان جینا موسی او نجات ورکړو مونږ موسی علی السلام تا و مم معه او هغه چاته چې هغه سره اجمعین ټولو تا وان ربک لهو العزیز الرحیم او یقینا ستا رب خامخا زور ور دے رحم والا دے دا عزیز الرحیم او اکثر او ما کان اکثر موږ ار واقع سره راوړي اے پیغمبر ته سره متنګ و مخه کوا هر پیغمبر راغلی دی هغه خلق منون کی کم نه منون کی ډیرو او دیم عذاب راغلی دی مؤمنان الله بچ کړی دي او بې ایمان الله غرق کړی دي دا دوه الفاظ راوړي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ او بیان کړ په دوی باندې نبا ابراهیم خبر د ابراهیم علی السلام اذ قال لابيه کله چې ویل ابراهيم عليه السلام خپل پلار تا وقومه خپل قوم تا ما تعبدون د څه عبادت کوي نه په څه دلیل عبادت کوي غیر الله څه دلیل در سره دی قالو اویل دوی نعبد من عبادت کو بندگی کو اسنامن دی شکلونو عزتمند خلقو په شکل شکلو فنظل لها عاکفین نو همیشه یو هغه ته تعظیم یعنی عبادت کوونکی په منجورتو پراتیو عبادت کو قال او یموس ابراهیم علی السلام هل یسمعونکم ایا دوی اوری تاسو استدعونا کله چې تاسو بلې دوی لاره جوازونه کوی چې آماده شې تاسو اوري او ينفعونکم یا نفع در کولی شي تاسو د فائدې در کولی شي او یضرونا یا نقصان در رسول شي قالو او یل دوی بل وجدنا ابانا په دې خبرو نه پوي بل وجدنا بلکې مونږ مندلې دي ابانا مشران خپل کذالک یفعلون چې دغه څه کار یې کولو د څه کولو مونږ هم کو نور ته نه پويږو قالو او ویل ابراهيم عليه السلام اپارا ایتم ایا خبر یی تاسو ما پوي کوي ما کنتم تعبدون په حال دی هغه چې تاسو هغه له بندگی کوي انتم تاسو و اباؤکم او مشران تاسو الاقدمون هغه زړو نه په خوانو چې کوم عبادت کوي په دې ما خبر کوي فانهم عدو لي پس دوی به دشمنان شي زما کچیر زد دوی بندگی وکړم یقینا دوی زما دشمنان دي الا رب العالمین مگر رب مخلوقاتو چې هغه زما دوست دی یعنی دوی به زما دشمنان شي ما سوا د رب عالمینو نه مخلوقات او ربنا علاوه دوی به زما دشمنان مستاسو الها چې کم دي الذي اغه الله به زما دوستي الذي اغه ذات خلقني چې زی پیدا کړیم په هو يهدين بیا اغه ما تلار خای ما تلار سمي والذي اغه ذات دی هو يطعمني چې اغه مال را خوراک را کوي ويستين او سکاک را کوي او برا کوي ډوډۍ را کوي د ډوډۍ دوبو ذمہوار می الله دی سم لار خودون کې زما الله دی و اذا مرضت فهو يشفين او کله چې زو نا جوړ شم نو هغه مال را شفا را کوي د مرزونو جوړون کې هم الله دی مرزونو را وسوالم الله دی جوړون کې عالم الله دی دی جوړی نه الله پاک کله چې برابر غنلې مونږ تاسو په رب العالمین د رب المخلوقات سره یو صفت چې مونږ تاسو الله سره برابر کړی وي په علم کې په تصرف کې وما اضلنا واضلنا او نو بیلاری کړی مونږ لرا الا المجرمون مگر مجرمانو مونږ مجرمانو بیلاری کړلو فما لنا من شافعين پس نشته مونږ لره سفارش کوونکی ولا صدیق حمیم او نه دوست گرم مهربان چې زمونږ زړه باندې زمونږ باندې زړه وسوځي فلولا فلو ان لنا کرتن پس کچېری وې مونږ لره دوباره تل دنیا ته فنکون من المؤمنین نو وې به مونږه د مؤمنانو نه مونږ ایمان راړو دنیا ته تلل زمونږ ان فی ذلک یقینا فدی کلا آیتن خامخا عبرت دی پدی خبره باندې الله وی وما کان اکثرهم نو دوی ډېر دوی, دوی نه مؤمنین ایمان راوړونکي تزړه تنګ نه کې پیغمبره تا مر غریبم کم وی و ان ربک لهو العزیز الرحیم او یقینا ستارب خامخا غزور ور دی او رحم کوونکې دی دشمن به تباہ کی په مونانو به رحم کې بچ وی کی انی لکم رسول امین یقینا ز تاسو لپاره رسول امانت داریم فتقوا الله فسویره کې د الله تعالی نه یعنی د شرک کولو نه واطیعون او تابعداري وکړي زما ومنه زما خبره وما اسالکم علیه من اجر او زن غوالم تاسو نه پدی باندې هیڅ بدلا مزدوری قالو ویل دوی انؤمن ایا ایمان راوړو مونږه لکه پتا باندې وتبع دل ارذلون او حال دا چې تابع کړي دست تابعدار استادی سپک خلق وتبع دل ارذلون او حال دا چې تابع کړي دست سپکو خلقو ستا تابعدار سپک خلق دی مونږ سپک نه چتاو من قالو ویل دوی لا ان لم تنتهي کچر تمن نشوي تو یا نوح ان علی السلام لتكونن من المرجومین اما خاشبت د ਸੰسار کړي شو نه پکانو بدی ولو مړ بدی کو قالو ویم نوح علی السلام رب ای رب زما ان قوم یقینا زما قوم کذبونی درو جن کړو مالرا زه درو جن کړو الله ففتح بینی فیصله پس فیصله وکړه په من سما کې و بینهم په من دوی کې فتحن فیصله و نجنی او بچ کړي مال را و مم ما ای من المؤمنین او هغه څوک بچ کی چې ملګری زما د ایمان والو نه ان فی ذلک یقینا پدی گلا آیتن خامخ عبرت دے وما کان اکثرهم مؤمنین او ندی ډیر د دوی نه ایمان والا ایمان راړون کی و ان ربک یقینا استرب لهو العزیز الرحیم خامخا زور ور دے او رحم کو